باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل په مسکی د تشهد نه پس د اهل علم په منځ کې دا اختلافي مسله ده چې په اخره قاعده کې درود ویل دا سنت دی که فرض نو جمهور د دې د سنتیت قائل دي. امام شافعي او امام احمد رحمهم الله دوي وایي چې په اخره قاعده کې دا فرض دي او په اوله قاعده کې د امام شافعي رحمت الله علیه نه دوه قوله دي. یو قول د دې د وجوب او د لزوم دی او دویم قول د دې د سنتیت دی.